د پرونی درس په آخر کې د قران موضوع د قران کریم موضوع مختصرا ذکر شوی و موضوع د قران او دې باره کې د علماي کرامو تحقیق دیتا دعوت قرآن هم ویل کیږي دیتا عنوان د قرآن هم ویل کیږي او دیتا ترجمه د قرآن هم ویل کیږي علامہ زرکشی رحم الله قال برهان کې ذکر کړی دی چې حافظ ابو طاهر سلفي دی وای چې ما د مکرم نحوی نه اوریدلې دي په بغداد کې چې د هر کتاب یو ترجمه وی یو عنوان وی نو ترجمه د کتاب د باری تعالی او دې د پاره چې خلکو په دې باندې او يرول شي ابراهيم 250 آیات دی موضوع د قران کریم هغه توحید دی د دې جوانب دی توحید په جندل د دې ضد او شرک هغه په جندل توحید د قران کریم موضوع ده علماو کې شیخ الاسلام علامه ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی فرمای کل آیت فی القرآن فهی متضمنه للتوحید د قران کریم هر آیات په دې کې الله توحید په ضمن کې راوړې دي شاهدتم به داعیه الیه او فرمای قران په دې باندې دال دی او قران دې تارا بلون کې دی ولی وجه صدا وی قران کې سلور قسمه عنوانات دي یا خو خبر دی د الله او د الله د اسماء او صفاتونه یا او د دارنګ د افعال د باری تعالی نه چې کم کې آیاتونو کې اسماء او صفات ذکر دي دیتا توحید علمی الخبری ویلې کی غم توحید شو یا چې د نو خلق را بلل دي د مسلې ته چې د باری تعالی شریک نشته دی صفا په دې باندې وی درد د شرک وی دعوت ال توحید وی نو دته توحید طلبی وی لیکيږي یا قران کریم کې امر او نهی وی نو دته حقوق د توحید او مکملات د توحید وی لیکيږي سلورم چې دی یا کرامت د اهل التوحید دی او پنځم یا خبر دی د هلاکت د مشرکانو نه په دنیا او آخرت کې نو قران کریم کې دا پنځه عنوانات دي او هر یو د توحید نه غیر چا په رتاویږي دیو جنا ذکر کوي د قران کریم حکمت نزول دا عنوان دی حکمت نزول القرآن قران کریم الله رب العزت د سم مقاصد د پر را لګلې دی قران کریم دا څه ذکر کړی دی او نور حکمتونه الله ته معلوم دي یو داغینا الهدایا هدایت او کاغه خصوصا دی او کو عموما دی قران د ټولو خلکو د پاره هدایت دی او دا حکمت او چاغه هدایت خاصه او عامه دی دا مقصد د قران دو دیرش کرته ذکر شوی دی دا حکمت نزول دو دیرش کرته ذکر شوی دی دارنګ قران کریم شفا ده رحمت ده موعظه ده دې د پاره چې وېره خلکو د غذاب ډېر سخت نه چغبره طرف د الله نوي باسن شدیدا ملذنو دارنګي دا فائدہ چې دا چې د انذار د پاره راغله دې دا پنځه کرته قران ذکر کړي دي او دا حکمت چې قران بشارت دی زیره دی نو دا نه کرته قران ذکر کړی دی دارنګه د قران د نزول حکمت چې بلاغ دی خلکو تر رسول دی خلق په یول دی سورته ابراهیم 250 آیات دی ناغه تدبر دی سوچ او فکر دی او سوچ او فکر مونږ ویلیو چې بغیر د ترجمه او تفسیر نه نکېږي ځان به قران باندې پوهه کې نه ال پاغي کې سوچ او فکر کیږي تدبر دا حکمت قران ذکر کړي دی سورته سواد یو کم دیرشم آیات دی آتش په تمیات کې او فلم یدبر القول آیا دوی د سوچ او فکر نه کوي دی وینا د قران کې دا توبې درې ځای الله ورکړی دا نو قران کریم لتدبر نازل شوی دی علامه ابن قیم رحم الله فرمایي انزل القرآن لتدبر فجعلوه لتلاوته قران کریم او الله تدبر د پاره نازل کړو خلق قران صرف او د تلاوت د پاره ګرځولې وي قران سو کې تلاوت د پاره صرف او سو کې د ناوي سره پډولې کې کی دي سو کې چې دینو په صحیح اسقات کې او صابونو د ګړې د پاسه کی دي څوک ورله کسوړي جوړي کی بره په تاخونو کې کی دي نا قران الله د تدبر د پاره سوچ د پاره فکر د پاره او په دې باندې عقيدي او نظری برابرولو د پاره الله را لګلې دي دارنګ قران کریم حکمت نزول چي دي تذکرہ تذکیر ذکرہ چې دا د پند او نصیحت د پار راغلي دي او دا درې واړه الفاظ قران استعمالي دغه سورته صاد یو کم دیرشم آیات کې وليتذکر اولو الالباب قران دې د پارا راغله دې چې پاندو نصیحت والی خاوندان د خالص او عقلونو وليتذکر اولو الالباب یقینا پدې کې پند او نصیحت دې د پاره د هغه چا چې هغه الله زړه ور کړې وي وګي خو دې وي دې متوجي وي نو قران نه پند او نصیحت اغستلې شي دا قران قران کریم دا فائدہ چې قران کریم تذکرې د پاره راغلې دي دا فائدہ قران یو دیرش کرته ذکر کړی دی دارنګ د قران کریم حکمت نزول چي دي هغهدار چې قران کریم راغله دي لاخراج الناس من الظلمات الى النور چې خلق د تیرونه رڼا د ایمان تراولي په ملک په علاقه کې تور تیارې خوري وي قران کریم رڼا ده نبی علیہ السلام یو روایت کې فرمایي کم انسان په سینه کې قران نوي ناغه تم دغه شان قسمه قسم موزی اشیاء را داخلي کې او را دندګي په کم کور کې د الله کتاب نوي ناغه کې شیطانان او پیریان بیا پاتې کیږي په کم کلی کې چې د الله کتاب نه وي پای کې دشمنی طرفګنۍ پیدا کیږي په کم ملک د الله نظام نه وي د الله د کتاب نظام نه وي داغه دغه انجام وی چې کم زمونږ د ملک انجام دی نه مشر معلوم وی نه کشر معلوم وی ورس ترزا د غریب تبعیدا او مالدار چې دی نو هغوی په خپلو سیاستونو باندې په خپلو کرسو باندې جنگ دی نو کله چې یو ملک یو سینه کې قران نشته لري هغه وران کاندر دی کما لاخه کې قران نشته لري هغه کې تور تیار ده د نبی علیہ السلام در اتللو نه مخ کې دا سه تیارې په دې دنیا باندې خورې وي دا سه تیارې چې خلکو با خپل نونه ژوندې خخولې داسې تیارې خورې وي چې خپل مور سره به نکاح کوله داسې تیارې خورې وي چې په معمولی خبرو باندې با په صدو صدو باندې جنگونه کېدل داسې تیارې خورې وي چې د ژوندۍ حیوان نه به غوخه کټ کولې او هغه به رتولې داسې تیارې خورې وي چې یو حیوان به او درو پاغه باندې به خپل نخه په خوره کله به ول سر وشته کله خپې دا سه حالات دی دنیا لیدلې دي نن دا غینم زیات بربریت دی په دنیا کې نو چې کله قران کریم د دې تیارونه رڼا تر اوستلو د پاره چې خلکو د ظلم نظام پرې دی اے خلکو د دشمنو طرفګنو نظام پرې دی دغه قران ذکر کړی دی چې فاصبحتم بنعمتي اخوانا تاسو د الله د قران په نعمت باندې رونو رونو وګرځیدلې د تورو تیرو نه رڼا تراويستل او دا حکمت قران ذکر کړی دی سورته ابراهيم اولنې آیات دی کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس اے خلکو کچره تاسو غواړی اے حاکمانو کچره تاسو غواړی اے د ملک او د عوامو خیرخواهانو که تاسو غواړی چې دا خلک د تیرو نه رڼا تراولو دا ملک د تیرو د نظام نه درنا نظام تراولو دې کې د الله کتاب رایج کړي د الله کتاب په دې کې نافذ کړي د الله کتاب رڼا ده دارنګ الله کریم فرمایي سورته حدید کې او ګوره دا ظلمات جمع راوړي او نور مفرد راوړي سو شيوخ زمونږ د دې وجه ذکر کړي وی وجه دا دا رڼا ټول دنیا کې یو ده او تیارې د معنا رڼا چې هغه توحید دی په ټول دنیا کې یو دی او تیارې د هر علاقې جدا وي یو ځای کې یو قسم د بوتانو عبادت وي بل ځای کې د نور سپوږمۍ عبادت وي بل ځای کې د ملائکو عبادت وی بل ځای کې د پیریانو عبادت وی نو تیارې معنی شرکیات ګڼ دي توحید یو دی دارنګ یو بل نقطه دا غداله رڼا یو د ټوله دنیا د پاره کافی کیږي ذکر دین شونټي بلیږي د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي چارچ کیږي او تیار چې دا نه دا نه چارچ کیږي داسې بیټری لا تر اوسه پورې نه دی ایجاد شوی چې هغه تکیه دی هغه تورې تیارې نه ډکه شي او چې څنګه بټن آن کې او دا ټول علاقه د لتور تیار کی اوس خو لټونه لګیدلی کنه یونیورسيټي کې هم لګیدلی رڼا ده بابا دی الله وبخي زمونږ دی محله طرف تر اخکارا شو لټونه لګیدلی ودا د رڼاګانو کله دی رڼاګانو محله ده نو الحمدلله او سوګندې چې زه ته خیرخوا کلی ویم سوګندی دا نوم بدلول غواړي طیبه ډیر نوم د خیرخوا کلی کې خودل پکار دی دغه دې د هر چا خیرخوا دی نو خیرخوا کلی اوس د رڼاګانو کلی دی الحمدلله پدې کې هم ظاهری رڼاګانی دي هم پدې کې باطینی رڼاګانی دي معنا مانوي حصي دواړه پکې دي او ټول شپه د روزي کورونو کولاوي په کوسو کې رڼاګانې وي په کورونو کې رڼاګانې وي او د الله کتاب بیانېږي نارینه او زنانه داغه نه مستفید کیږي او اوس وګورئ روزه را شروع شوې نه ده او الحمدلله جمعه ډک دی ماشومان ته وګورئ ځوانانو ته وګورئ او د الله کریم هغه قدرمند بزرګانو تسپینګرو ته پکې وګورئ د قران کریم د دې د پار راغلې دی چې د تورو تیرو نه خلق رڼا د ایمان توباسي آیاتم بینات لیخرجکم آیاتونه دی واضح دی د پارا چوباسی تاسو من الظلمات الى النور د غنو تیرو نارنا د ایمان دا دارنګ بل حکمت د نزول القرآن چې دی هغه دار تبیان چې د اختلافي مسائل او وضاحت کوي د دنیا کې اختلافاتو سو کوئی دا هر څه په خپل پیدا شوی دی لکه دهریان کمونیست سو کوئی نجی دا عقل پیدا کړی دی لکه منطقيان بازي سو کوئی جی دا عیسی علی السلام دار سے پیدا کړی دي نصارا او عیسایان سو کوئی دا هر څه دنیا او زر علی السلام پیدا کړی دا غد الله بچی دی الیاذ بالله لک يهودیان څوک سوي څوک سوي اختلافات دي سو کوئی الہ یو دی سو کوئی الہ ډیر دی په دې کې جنگو قران د دې اختلاف ختمولو د پار راغلی دی الله کریم فرمایي کم قران او کم امن نظام او تعالی را لګلې دي هغه داګي کولو د پاره قران کریم راغله دي چې اختلافي مسائل ختم کی دارنګ اتفاق د خلکو پیدا کی قران کریم کې الله کریم تاسو واوریدل چې په دې کې زیات وضاحت چې کیږي هغه د شر هغه د توحید اثبات دی او دارنګ رد د شرک دی دا توحید او شرک په جاندل قران کریم چې دی دا اته مسلې ذکر کړي چې دې ته سلور سلور ته اصول ویل کیږي او سلور ته ممدات ویل کیږي هغه اصول کې سلور مسلې یو چې د اثبات د توحید دی معنا د الله وحدانیت او د الله یواله دویمه مسله چې قران ذکر کوي نا او د اصول نه دا ناغه ته صداقت الرسول وای معنا د نبی علیہ السلام تصدیق کول دا غریشتین ولی بیانول درېمه مسله چې قران ذکر کوي ناغه ایمان بالآخرت دی صداقت القرآن دی چې قران یو رښتینی کتاب دی د الله پیغام دی د الله نظام دی او سلورمه مسله ایمان بالآخرتو اے خلکو توحید زکه ومنه چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه ومنه چې د الله په کتاب راغلی دی او کتاب او توحید او رسالت زکه ومنه چې واخری ورځ را روانه ده او پاغي کې بعد الله مخته او درېدل وی او د الله رب العزت نظام چې چا نه منلې هغه جهنم ته تلل دي او چا چې دا اصول خپل کړی دي د الله وحدانیت منلې دي چې الله یو دی د نبی علیہ السلام رسالت منلې دي چې د الله پیغمبر دی صداقت د قران منلې دي چې دا رښتینی کتاب دی او سلورم آخرت منل لري چې آو سچ قران وای د الله دربار کې پیش کېدل دي حساب کتاب ورکول دي د طلباو او دارنګ دا کم چې ما کشران ناس دي لیکل کې دا کله کله زه تاسو کوم اوروم با چې قران کې سلور اصول کم کم دي توحید او رسالت او صداقت د قران ایمان بالآخرت توحید رسالت صداقت د قران ایمان بالآخرت او سلور مسلې د دې سره امدادي دي چاغه ته ممدات ویل کیږي او پاغه باندې د دې مسلو تقویت او تبلیغ کیږي یو مسله دا هغه ممداتو کې جهاد بل مسله دا داغه د پاره انفاق بل صدرمه مسله د تنظیم او سلورمه مسله د آداب معنی جهاد کول چې څوک توحید رسالت نه مني قران نه مني بلکې اعلی د کلمت الله نه مني داغه سره جهاد وکي دارنګ جهاد د پاره د انفاق ضرورت دی مال او لګوي هغه د انفاق مسله به ذکر کی د انفاق د پاره تنظیم پکار دی چې تاسو ټول راټولېږئ یو ځای کې نه او پاګه د دین د اشاعت په باره کې تبلیغ په باره کې مشورې کوي او بیا د دې تنظیم د پر آداب دي مشر به د مشر په زیوی کشر به د کشر په زیوی د امیر اطاعت بوي نو دا سلور مسلې دې سره به کله آباد وي جماعت به آباد وي علاقه به آباد اختلاف بنه راځي د الله د کتاب ډېر خسته اصول دي نو اولنې په دې سلور اصولو کې توحید دی توحید پیجاندل او دارنګي هغه نظریه عقیده خپلول توحید څه ویل کیږي شرح المقاصد کې لیکلي دي اعتقاد عدم شریک فی الوهیت و خواصها توحید او اعتقاد عدم شریک فی الوهیت دا قیده ساتلو چې د الله سره په اولوہیت کې څوک شریک نشته دی وخواصیا په خواصو د اولوہیت کې وسرم څوک شریک نشته دی اولوہیت او لویواله د الله دی خواص د اولوہیت دا د الله دی په دې کې د الله کریم سره څوک شریک نشته دی منکر د توحید ناغه ته مشرک ویل کیږي هغه ته کافر ویل کیږي او که د اسلام نه پس کلمه د شرک وي نو هغه ته مرتد ویل کیږي د توحید مقابله کې شرک راځي نو شرک یو لغتن دی بل اصطلاحا دی شرک چې د په لغت کې ستوي حصہ داري تا اعطاء النصیب والحصه برخه خورې ته ویل کیږي او حصے ته ویل کیږي او دا شرک په دې معنی لغوي باندې چې ما حصداري ده پنځه کرته قران استعمال کړي دي یو داغه نو سورته نساء دولسم آیات کې فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کچر دوی بزیاتو او په انکان او اکثرا من ذالکا کچر به دوی زیاتو د دینا که زیات وی د وارثانو میراث ذکر کړي وهم شرکاو فی الثلثین دوی شریکان دی بیا په درېم کې نو شرکا معنی حصدار شرک په معنی د حصدار برخه خور دارنګ الله کریم فرمایي الله وی تخپل خادم او غلام او نوکر ځان سره نشریکه ولې داغه نه یریږي په دې خپکیږي او د الله بندگان دی الله سره شریک ګرځولې دي چې دلې دای سوار کړي دا او دلې دا شراکت ور کړي دي شرک په معنا لغوي سره پینځم دارې چې شرک په معنا لغوي باندې سورته زمر هغه انسان مثال ذکر کوي چې کم مشرک دی الله کریم یو مثال داسې ورکړي یو سړی دی هغه د غنو مالکانو غلام دی او مالکان په خپل میس کې زديان دي یو ته دل تراشه زستا مالکم ابلوې کې قدم دې راکې خود نو خپې دې ماتم غریب که ادریږي موهله کیږي کرازی نو خپې ماتيږي یو ورته سبب ادا کار کې بلوي سبب زما خال راځي غریب که یو طرف ته زی بل خپه کیږي کبل طرف ته زی بل خپه کیږي ماندار چې ته د الله بندگی څوک پری دی او یاره جیز ردی پیر سیبو د دې پیر سیبو د دې پیر سیب نظر دی را باندې نو چې یو پیر سه به زما خاله برازي زما عرس دی واده دی بل طرح ته بل پیر وته چې نه زمونږ پروګرام دی چې یو لزینو بل خپه کیږي چې بل لزینو بر پیر خپه کیږي صفا صرف د یو الله باندې شه شریکان ختم کا الله رضا کا چې الله رضا شو مخلوق بستانه په خپل رضا وي متشاکسونه د یو بل سره زديان وي د شرک په دې زینو کې په معنا لغوي سره استعمال شوی دی هر چې شرک اصطلاحاً دی نو الله کریم د شرک زم بیان کړی دی او تقریبا 161 کرتا الله کریم د قرآن په دې قران عظیم کې د شرک زم بیان کړی دی بدی بیان کړی دی قران کریم د دې قباحت لوی لوی قباحتونه الله رب العزت فرمایي سورته نساء دا اتسل وختم آیات دې د شرک قباحت ذکر کړي ګورا چې د شرک د قباحت ته ته پته ولګي نو بیا که د شرک بیان ډیر کیږي نو پتا به نه بوج کیږي ځکه د یو بیماری پته تا ته ولګي چې دومره خطرناک بیماری ده نو بیا که تا ته ډاکټران لګیاري چې د دې وجه د دې تدابیر دادی دادی دادی نو سړی باندې نه بوج کیږي ولې کار خطرناک دی دغه شان شرک یو ډېر خطرناک بیماری ده سمره خطرناک ده قباحت واورا نو بیا که د شرک بیان سمره کیږي پاغه خوشاليږي او دا د موحد انسان نخوي الله کریم دی وبخي اولدین استاد جی ګلاب کا کا استاد جی تاج محمد خان لا الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي درس ملګری زموږ چې څومره او پاتشيري بابا دې الله پاک مغفرت نصیب کړي د توحید بیان به کېدو را تندې به تندې به خندل ولې هغه تر شرک پتا وا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو قول لې وقد ينقض الاسلام عروه عروه من نشع في الاسلام ولم يعرف الجاهليه قد ينقض الاسلام عروه عروه تاقی سره اسلام ماته يو یو کړی هغه انسان من نشع في الاسلام ولم يعرف الجاهليه چې کوم انسان په اسلام کې رالوي شي او د جاهلیت مطالعه نه کړي جاهلیت باندې ځان نه پوهه کړي دارنګه مخکې ادوار نه مطالعه کړي نو دی وای د مولا دا خبره چې ته کې نوې نوې خبره کا نوې میډیا دا نوې نوې حالات راته بیان کړه نه نه مونږ نوې حالات نه بیانو نوی تاسو ته ټیم په ټیم دروغ بیانېږي کنه هغه اوري مونږ چې بیانو هغه د الله کتاب بیانو زموږ یو ملګری والله دې مغفرت نصیب کی شهید شوی دی هغه یو پیری امتحان کې ناستونو نقل وکاو دا ممتحن رااله ورته ګوره ته مولا یو نقل کې تاسو دین کې نقل شته هغه یی زموږ دین ټول په نقل راغلی دی د نبی رسول الله نو صحابه ته نقل شوی دی نو صحابه نو تابعین ته نقل شوی دی زموږ دین ټول په نقل راغلی دی مانه نقل دا چې د یو نه بل ته نقل کېدل یو نقل دار چې رقم سکولیان او سټوډنټان یې هغه جدا شي هغه ولاسه جواب داسې ورکو چې سړی په چپ کو زمونږه بیان چې دی ناغه د موجوده امور سره سره تعلق نه لري ټیک د قران د هر دور سره برابر دی خو موږ د مخکې حالات او چې مخکې په دې دنیا سره تیر شوی دي درنا قدر هغه انسان سره وي چې کم تیار لیدلی وي پوه شوي د آرام او د راحت قدر هغه چا سره وي چا چې سخت لیدلی وي د صحت قدر هغه چا سره وي چا چې بیماری لیدلی وي وې سبا احساس د بل د اوخ کو وکړي چا چې ټول عمر کې جړلې نه وي یو سړی په ټول عمر کې جړا نه دلیدلې بل سړی جاړي وای دا سخلی چنګ کړی دا کم قسم خندا کوي هغه خندا نه کوي هغه غریب جړا کوي خود جړا چې ته عمر کې لیدل نه و مطلب دا دی چې جاهلیت چا نه پیژاندلې او صرف د اسلام بیان دغه شان نوې دور سره کومه دی به د اسلام کړی ماته من نشأ فی الاسلام ولم یعرف الجاهلیه نو مخکې د شرک حالات هغه بیانېدل هر ګناه برته معاف کی خو لیکن یاد ساته شرک الله وی چرې قطعا شرک نه معاف کو یو سړی نه شرک شنه اوس بس کوي توبه دیو باسي کنه جب تک سانس ہے تو چانس ہے په ژوندنی الله تر او ګرځا توبه وباسا د زرو کال شرک د په یو کلمه باندې معاف کوي کنه خو دې سره دا بل ټکی موري دا یو جمله خو تبلیغیان رونه ډیر وایي چې دې کلمې سره د زلو د سلو کالو شرک او کفر الله معاف کړي وګوره یو پیری کلمې د شرک سره الله د زرو کالو توحید او عبادت هم ختمي زر کال تا توحید او عبادت او منځونه او تلاوتونه خو یو پیری دی چې یا پیر بابا را مدد حبتت اعمالهم الله عمل تباہ و برباد شو د شرک سیلاب داسې سیلاب دی چې دې ته هیڅ عمل نه ودرېږي د چا عمل د یو پیغمبر عمل هم دې ته نشي ودرېدلی الله کریم قران کې فرمایي لئن اشرکتا ليحبطن عملک اے زما محبوبا به فرض محال کستان شرک شو تا شرک کو لا يهبطن عملک نستا عمل بم تباہ و برباد شي گویا کې دا شرک یو سیلاب دی سیلاب ته چې بن او تل نه غره کنټرول کیږي ډیم او ته جوړ کې سیلابونه برازي هغه کې جمع کیږي آیا د شرک سیلاب په کم بن باندې با د اودريږي زما په عمل باندې د یو ولی په عمل باندې د یو تابعی په عمل باندې د یو صحابي په عمل باندې معنا د بوجو په دیوال باندې د اوسپنو په دیوال باندې د فولاد په دیوال باندې د پیغمبر عمل د فولاد د دیوال نم سخت دی وزندار دی الله وې د شرک سیلاب تا زما د یو بفرض محل دی یو محبوب پیغمبر عملم نشو درېدلې شرک داسې سیلاب دی دیو جنا نهایت خطرناک سیلاب داغه نه د بچ کولو د پاره وګد بیان پکار دی کټول درس سره پدیو شي ناغه به کم وي پوه شوي شرک داسې او عظیم سیلاب دی چې هغه تر هیڅ عمل نو دريږي الله کریم فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به فقد ضل ضلالا بعیدا تاقی سرا دے گمراہ شو په گمراهی ډیر لری باندې د حق نه په یو قسم اول آیات کې رد په شرک د احبارو د علماو باندې او پر دویم آیات کې په شرک د عوامو باندې چې د عوامو کم شرک او پاغي باندې زل زلالم بعید ذکر کړي کوم انسان چا چې شرک کړی دی دا شرک څه شی دی زلوې بلا به غټه داړي به یو لوی لکې به موږ به وینو نا الشرک اخفا من دبیب النمل د میګي د پلم دا پډیر په پټه طریقه باندې زلت دن کی تب خبرم نه او دا شرک بستاز لته درغلې دی وجنا دا دعا چې دا ار اورس ویل پکار دی اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم نبی علیہ السلام بویلا اللهم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم یا الله ز پنا غړم پتا باندې د دې خبرې نه چې شرک کوم تا سره یو خبر د وستا فکر نه بلا اراده به وشي الله کې ارادتن موږ نه د شرک سټکه ویل شوی الله کې بلا اراده زمانه شرک شوی الله موږ ته راغې معافي وکي او کدی دنیا کې د معافي اونغه وختلا انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه شاندار چا چې شرک کو دا الله سره تاقی سره حرام کړی دی الله په د باندې بوی د جنت په دې انسان با د جنت بوی هم نه لګي یره په عراف کې ولځه ورکی د جنت ته ونځي خو جهنم ته هم نځي نه ومأواه النار والله زید اوسیدل د دب اور وی یره څوک به څه شفارس نکی او مال الظالمین من انصار الله او نبی د پارا د دا قسم ظالمانو حصو کې امدادي نسو کې شفاعت او شفارس کوي نبه سډل ټپلوي او نبه په خپل د دسه طاقت ویل کړ دې تشریح وضاحت به بیا راشي وما للظالمین من انصار دارنګ الله کریم فرمایي په سورته حج کې دا شرک قباحت ذکر کړي سورته حج یو دیرشم آیات دی آیات نمبر 31 سورته حج دا مریم توها کواړه انبیا دی حج د ټولو مؤمنانو نور فرقان مالزه پتا سبانه د سوراتونو دا نمونه یاد کماول چې صورت راړول ډیر آسان وي لکه دا مریم طه کواړه انبیا دی حج د ټولو مؤمنان نور فرقان نه پته لګي چې حج په کم ځای کې دی نو سورته حج یو دیرشم آیات دی ومن یشرک بالله فکانما خر من السماء او تهوی به الريح یا غرزا دلرا هوا فی مکان سیق پاغت زی جور او کند کې دې کې الله کریم یو مثال ذکر کړی دی د توحید مثال بر د اسمان دی او د شرک مثال لاندې دی او جوره د جهنم د کند دی کم انسان چې د خلینو د شرک دا ټکه وباسي دی ګویا کې د اسمان نه راخطا شو بره پوړی نه چې خطا شي نو لاندې املا ماتيږي کنه ماتيږي نو چې کله انسان د اسمان نه راخطا شي تا لیدلې دی که په دې سترګو دی نه لیدلې په دې زړه په سترګو وین الله وي دا هغه انسان دی چې د اسمان د پوړی نه راخطا شو چې شرک وکړو یو کلمه ټکه د شرک وېستو د اسمان د پوړی نه راخطا شو چې کله را روان دی په هوا کې دا مارغانې غوخ بسمه بسمه کی زری زری کی او هغه اډو کې لاندې او غړنګ ته غورځي کې د جهنم په کاندو کې سوځي وې کې دغه مپیران ناکاره مليان دا پشان دغه ناکاره مارغانو دي چې د خل انساني غوخي خوري او نجس سيزونه خوري دغه مرید چې دی را روان دی د اسمان نه د توحید نه راغورځېدل دی د شرک ګړنګ ته روان دی او په لار کې پیران مریدان غوخه بسمی بسمی کی زره زری کی دغه مثال د مشرک دی نو ته وایا چې دومره خطرناک اکسیډنټ او راغورځېدل دي د دې وضاحت پکار دی او کنه دی پکار یا غرزه دلرا هوا فی مکان سایق پاغزه جه او جور او کند کې غرزه دا د شرک قباحت دی دیو جنا د شرک په جنګلو په کار دا شرک ست ویل کیږي او د سنه عبارت دی امام محمد محمد الراغب الاصفهاني امام راغب ذکر کړی دی شرک الانسان فی الدین ضربانه دا شرک دی نو دا په دوه قسمه باندې دی یو ته شرک اکبر او عظیم وای او بل ته شرک اصغر ویل کیږي صغیر وته وای شرک عظیم چې دی اثبات الشریک لله تعالی الله لرا شریک ګرځول دی الله لرا برخه خور پیدا کول دی الله کریم له شریک او برخه خور پیدا کول دی او برخه خور پس کې لکه څنګه چې توحید په پنځه قسمه وو د دارنګي شرک هم پنځه قسمه راځي ګورې داولی کې شرک چې دی هغه په پنځه قسمه توحید په پنځه قسمه توحید فی الوجود ورته وایي دویم توحید او فی الخالقیت دی دریم توحید او فی الربوبیت دی سلورم توحید فی ذات و صفات دی او پنځم توحید او فل عبودیت والالوهیت دی دا پنځه قسمه توحید دی توحید فی الوجود ماندار چې د الله د وجود په شان د بل چا وجود نشته توحید ویل کیږي یو والی تا یکتا والی تا نو الله یکتا ده په خپل وجود کې دا الله د وجود پشانې د چا وجود نشته ده دویم توحید فی الخالقیت ده الله یکتا ده په پیدا کولو د مخلوق کې دا ټول مخلوق الله کریم یک یوازې پیدا کړی دی او کله ټول مخلوق را جمع شي هغه هیڅ شی نشي پیدا کولای دریم توحید او فر ربوبیت دی چې دا هر څه خو پیدا کړی الله دی خو بیا لکه گاډي او مصری جوړ کی یو فکری گاډه جوړ کې خو بیا چلې بل سو کو نا دا نظام چې څنګه الله پیدا کړی دی نو دارنګ د دې نظام مربي او چلون کې هم الله دی دارنګي سلورم توحید فی ذات و صفات دی توحید فی ذات و صفات معنی دا الله ذات کی یو دی د الله د صفات او پشان د چا صفات نشتا خالق دی مالک دی قادر دی مقتدر دی غفار دی ستار دی قهار دی وهاب دی رزاق دی فتاح دی علیم دی باسط دی قادر دا څومره صفات د الله کریم چې ذکر شوی دي هیڅ څوک الله سره په دې صفاتو کې شریک نشتا یو دی په ذات او صفاتو کې یو دی نو چې کله وجود کې هم یو دی پیدا کولو د مخلوق کې هم یو دی په ربوبیت کې هم یو دی ذات صفاتو کې هم یو دی نو په حق د بندګۍ کې هم الله یو دی حاکم به الله وی او حاکم به د کتاب الله وی حاکم به کتاب الله او د کتاب الله نه بوي معنی کومه طریقه چې قران خودلې ده پاغه طریقه به حاکم وی او د الله کتاب باغ نافذ کوي د الله په مخلوق باندې ځکه چې الله هر څه کې یو دی نو حاکمیت کې هم یو دی څنګه چې توحید دا اقسام دي نو دارنګي د شرک هم دغه اقسام دي شرک معنی څنګه الله له شریک فی الوجود نشتا توحید فی الوجود او نو شریک فی الوجود نشته لري چیرې ته څنګه الله وجود دی دغه سی یو بل الہ وی د اسمان کې بنې په بل اسمان کې بې یره دغه سی په بل دنیا پای کې به یو بل خدای وی العیاذ بالله لو کان فی مالات الا الله لفسدتا الله وی ک په دې عالمونو کې دا الله سره د الله نه علاوه بل الہ وی لفسدتا دا هر څه نظام به وران شوی وی اسمانونه او زمکه نظام به درهم برهم ګرځیدلې وي ولی یو الہ به چې باران دیو شي بلوي نه بلکی یو الہ به د انور دینن په لک خیر د لیټ راوخیږي خزکه خلکو درس کړي دي او پرېږه چې تیاری وی لګ آرام کی بل الہ به نه په خپل ټیم براخیږي العیاذ بالله د الہ او بجګړه وي کته الہ دې ګڼ وي خو یو بل سره دې صلح کړی وي صلح سته وي صلح غوګیخ کته کول ته وي د بل خبره مجبورن منلو ته وي او چې مجبور شي هغه بیا الہ نه وي چې صلح د بل سره کوي هغه الہ نه وي الہ خپل صفات دي کنه ها د هند علاقه کې وي یو زنانه وا او هغه ویل چې زه الہی مزه خدای یم علماء بلاړ لوي وسره مناظره کوله یو ورته چې ته الہ خدای غوي او زه چې ته الہ نو باران وکا ناګه زنانه په ویل چې زه خدای یم او خدای خپل خوخه کوي زیات دوستا منم نه نیکوم بل عالم بلاله سم مناظره به سره کوله کوله ته خدای هغه الٰه هغه به آو د انور د مشرق په ځای مغرب نه راوخې جوا هغه به زه الٰه مو الٰه خپل خوخه کې نه راخې جوم نو دا کله کله دا عوام نه دا عوام بجدګر ولي سي وای د چټاکې علم سره دړې عقل پکار وي او یو امی چې دی یو مولا مسله کوله چې شیطان به الله کریم په اور باندې سوځي نو یو امی په اعتراض کو چې را شیطان خو پیدام د اور نه دی او سوځي به په اور باندې نو اور اور ته څه تکلیف ورکړي شیطان په اور دی نو په اور کې دی اوسېږي کنه نو مولا غریب لا جواب کو دې کې یو امیو تکړه غوند کې هغه یو طرف تلاړې سادین نه یو لوټه رواغستله او دا معترض دغه کپرې په ویشتلا ویش ویش کول دا سټه داسې ماګو هغه ویلې سی چلو شو خوګ دې کړم په ته خاور یو ما په خاور ویشتل ته څنګه خوګيږي خاور په خاور ول دا خوګ دې کړم وی خاور په خاور خوګيږي ول آو په اور په اور سوځيږي ها دا اعتراض تا به ځای دی هغه زنانه به زه الٰه ما زه الٰه ما نو یو امی سړی و بس سی وکړل نو خې وکړه کبه دې وکړه خو وکړل یو طرف ته لاړې جامې پاکي وستلې ار دې زنانه طرف ته بربند را روان شو دې زر سترګې پټې کړلې دی ورته خو ازمن نه خو الٰه چرته خپل مخلوق نه پرده نه کوي تر استرګې ولې پټې کړې ته څنګه خو دې الا خود مخلوق نه پرده نه کوي ناغه زنانه پړکړلا او پړې مړې او پړې کنه به مړکا بهرحال خبره مې دا کوله چې د الله کریم سره شریک نشته دی الہ کبل وی لفسدتا دا نظام به اوس ختم وي درهم برهم به وي دا نور کده د خپل لارې نه یو میټر اخوا دی خوشی قیامت به کله نه چې الله دا نور پیدا کړی دی د کم ورځ د کم در خطلو زیور له مقرر کړی دی صدای او شوی او صدای به اوشي دا خپل پارټلای نه یو انچي نشي اخوا کېدلې کم ټیم چې الله در پاره در اخی جوړو مقرر کړی دی هغه نظام نه پاره کې هیڅ څوک بدلون نشي راوستل دا عقیده ده کنه خدا را چا ده دا د موحدینو ده او کم چې مشرکین وي تندې تور دی پټکې شین وهلې دی خو نه جی شمس التمریز بابا د انور راخته کړو زمنګ عقیده خدا را الله کریم فرمای ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انوار چې په کم نظام روان دی دا د هغه ذات د عظیم قدرت او د عظیم علم په مقتضا باندې روان دی زمنګ ایمان او عقیده را ده چې نور د خپل ځای نه نشي بدلیدلی ها معجزتن چې الله غواړي هغه د جدا نظام دی چې کله انور نشي بدلیدلې دیوې شمس تمریز بابا چې دی ناغلا چا کباب نه پخولو منګه ملتان کې سبقونه ویل علامه صاحب سره کبیر والا کو کړهټ روډ باندې هغه مدرسه وا د مولانا امداد الله سے والد محترم الله دې مغفرت نصیب کې هغه راغلی و هغه راځي دي شمس تمریز بابا دربار ته ورځو تپو سم کا هغه بوته شاه شمس شمس تمریز نه شاه شمس به وتوایو او چلاړو پاغي کې کم شرکیات شروع زوا یو ځان جان سړې دي پیابل خپې سرتور سر په یو منډه شروع داغه نه طواف کاو دا غینا توافونه شروع دي دا مسلمان سو کوي مسلمانان کوي نو شاه شمس چل کړو وې دا کباب یو کباب پیته ویل چې دا کباب را پاخه کا بلته ویرا کباب را پاخه کا چاور له کباب نه په خول نو د لاس کې دا غوخونی ولا د نورته راخکته شه نور راخکته شو د لاس کړې شو کباب پاخ شو کباب په خېدل او د اوس پنه او د نه په خېدو په دې خبره پوه شوي کباب په خېدل او د اوس پنه الکه د اوس پنه کو انسانو ته انسانو نو په د باندې به اور خامخا اثر کاوه سې ابراهيم عليه السلام نو او نو سره معجزه وا او نو دغه کرامات د دې باباګانو مونږ منو چې هغه د پیغمبر د معجزې سره د کرامت برابر شي دا کرامت چې پاغه معجزه رستو پاتې شي دا کرامت موږ نه منو او نه موږ د ولی تفضل په یو پیغمبر باندې منو اگر چې د بعضو قمقلو دغه عقیده او تفضل د ولی په نبی راتلې شي دا وا سورۃ الکهف کې دا مسله راشي نه د یو نبی شان ته چرته ولی رسیدلې نشي نو بهر حال الله کریم دا نظام پیدا کړی دی نو چلی هم الله الله کریم سره څوک شریک په خالقیت کې نشتا نو شریک په ربوبیت کې او د فعالیت کې هم نشتا دا نظام څوک چلی الله ګورئ د الله کریم سره هیڅ څوک شریک په خالقیت کې نشته ردی یو آسان دلیل دی مونږ دا وایو چې د الله نه سوا بل خالق نشتا الکه څنګه نشتا ته ټول دنیا طاقتونه راجمع کا یو مړ میګه په یوړ کې ډبی کې بند کا او په ټول دنیا او ګرځوا وی جنابا ز کرچا طاقت وی وس بس وی د اولوهیت اولوهیت داوا کوي د خدای توپ داوا کوي دارنګ د بیزای کرامتونو داوی کوي دا یو مړ میګری دی دوباره ژوند دی کی پیدا کول دا خو در کنار دیو میګیو د ماشکی سترګه بسنګ جوړی پاغه کې به نظر څنګه پیدا کړي د یو ماشکی په وزر کې به د رګونه څنګه پیلي یو نری وړي ماشکی له بده دنه معده څنګه ور کوي دله به سر څنګه ور کوي پای کې به دماغ څنګه پیدا کوي پای کې و شعور څنګه پیدا کړي پای کې به ادراک څنګه پیدا کړي پای کې و بشیر اولل څنګه پیدا کړي روزي خړل به څنګه پیدا کړي دا یو وړه ذره وې دا سپګه ده دا ورګه ده دا ریچه ده دا بزه ده دا مروړه ده دا چې پسترګو په خوردبین باندې ته ګوري پاغه کې الله سمره نظامونه جمع کړی دي دغه یو ذره دا ټول کره د راجم شي یو ذره نشي پیدا کوله او الله کریم یک یوازې د ذرې نه تر کره پیر پیدا کړی دی دا الله شریک څوک نشتا نه په خالقیت کې شتا نه په ربوبیت کې شتا نه د الله په ذات صفاتو کې شریک نشتا دارنګ د الله کریم سره په حق د بندګۍ کې څوک شریک نشته اے خلکو بندگی صرف د یو الله وکي د الله نه سوا پیر ته ته سرخ کته کې یره داجی وډا سیب دی وډا پیر دی او دا میا سیب دی دا سید سیب دی ټیک د ادب وکا احترام وکا خو لیکن دا غخ پوت ته څنګه کته کې ناوې د سخر د سخر د خواغ خپو د سنگ کته کوي په درشلې په سجده څنګه کوي دا سجده خود الله حقو خکته کېدل لاس په نامه او درېدل تعظیم دا خود الله حقو رکو کول دا د الله حقو د الله شریک نه پاک دی د الله سره شرکا مگر زوي دا پنځه قسمه تو شپږ قسمه توحید دی نو شپږ قسمه رد د شرک معنی الله له شریک فی الوجود نشتا الله سره شریک فی الخالقیت نشتا الله سره شریک فی الربوبیت نشتا اراته الله سره شریک فی ذات و صفات نشتا الله سره شریک په حق د عبودیت او اولوہیت کې نشتا او الله سره شریک فی الحاکمیت هم نشتا چې د الله د کتاب په شان بل کتاب د یو قانون رواله یره دا به بهتر قانون وي بل قانون رواله یره په دې کې وس خیر وي نه د خیر کتاب هغه د الله کتاب دی بیا چې ځان ته مؤمن وای مسلمان وای داغه د پاره د الله کتاب هغه د الله نظام دی د دې حاکمیت دی هغه کی د شرک یو اکبر دی شرک اصغر دی حقیقت د شرک دار چې د یو انسان په باره کې دا عقیده او ساتل شي چې دنا نا ناشنا کارونه صادریږي نو د کې سولوهیت موجود دی دل الله د خپل صفاتو نه اساس صفات ور کړې دي او د تعظیم پکار دی نو دې ته شرک ویل کېږي حجت الله البالغه صفه نمبر 98 دارنګ فوز کبیر کې لیکلي دي وشرک ان یثبت لغیر الله سبحانه وتعالى شیئا من صفات المختصه به شرک دار چې د الله نه سوا بل چا د پاره یو صفت مختصه د باری تعالی ورکړې شي د الله په صفاتو کې یو صفت مخلوق لور کې الله هر څوک ویني دیم ویره پیر صاحب نه هیڅ شی پټ نه دینو رست بر دی وضاحت بیا وکړو علامه تفتزانی ذکر کړی دی هغه ذکر کوي په شرح کې علا شرح العقائد کې فرمایي صفه نمبر 56 کې ال اشراق هو اثبات الشریک فی الالوهیت شرک دې اشراق او اثبات شریک فی الالوهیت اثبات د شریک دې په الوهیت او د باری تعالی کې د باری تعالی سره په الوهیت کې څوک شریکې موضح القرآن کې شاه عبد القادر دهلوی رحم الله لیکلی دی د انسان په باره کې دا وایي چې د عالم الغیب د پاره څه پويږي د انسان په باره کې وایي چې فعال لما یرید د انسان په باره کې وایي چې مالک لنفع و ضرر د سوره بقره 221 آیات په تفسیر کې دا لیکلي دي نو دغه معنی د شرک وا دغه سمامولي وضاحت د توحیدو بیا د دې اقسام د شرک او احکام د شرک هغه به ان شاء الله تعالی سبا کا الله ته منظور وي داغه وضاحت وکاو فلحال په دې باندې اکتفا کوو خدای یو مشوره ده اخلمه چې د موس پسې بیا درس کوو کنن نه نو سبا به کو او د کم طرف نه قران کریم تاسو یې تفصیلی ویلې شي ځکه ټول قران کریم خو تفصیلی په دې ورځو کې نه ویلې کیږي نو کم طرف نه وضاحت کو کم طرف نه صرف ترجمه کو تاسو سه را درا پروس کال کم طرف موږ تفصیلی ویلو خان دې پرې سورته کهف نو تفصیلی وایو صحیح ده او دا سه دې طرف نه مدا سه ان شاء الله اجمالا ترجمه شروع کو دا ترجمه مونږ ته خبره لنډيږي او مختصر کیږي صحیح ده ان شاء الله سبانه بو سره بیا ترجمه شروع شي مختصرا ابتداءا او رسو تفصیل وضاحت بیا غي کې کوي ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله